بسم الله الرحمن الرحيم باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا دا کتاب الصوم کې باب نمبر 26 او حدیث نمبر 1933 درې دیرش په دې باب کې امام بخاری دا وایي که یو سړي په روژه کې په هېره باندې خوراک یې وکړ دارنګې اوبه وسکلي نو آیا په دې سره روژه ماتیږي امام بخاری وی چې نه په دې سره روژه نه ماتیږي بلکې ورسره لاندې په دې نورو مسایلو کې د حسن بصری او د مجاهد قول ذکر کړي که یو تن هغه په هیره باندې جما مکړه که انسان د خوب په حالت کی او د دن خپل روجه هیری او د په هیره کی جما مکړه نو فلا شیء علی په د باندې سم نشتا یعنی نه روجه ماته ده او نه په قضا او کفاره وغیرہ هغه لازمه ده ځکه اسلام کې دا قانون دا دی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دا روایت راځي چې الله زما د امتنا خطا نسیان او اکراه دا ته الله معاف کړی دي او په دې کې الله دا غي نیول اغه نه کوي نسیان دا د هغه عوارض نه دی او د هغه عذر نه دی چې شریعت په دې باب کې نیول نه کوي نسیان دا د هغه عوارض نه او د هغه عذر نه دی چې په دې باندې نیول هغه نه کیږي په اصول فقه کې منګه یو عنوان وایو چې یو سړی کې اهلیت وي مکلف وي نو مکلف ته احکام متوجي وي خو بعض اوقات داسي چې یو مکلف هغه ته بعضی عذر پیښ شي یو عارض ته پیښ شي نو آیا بیا پای کې نو پای کې بیا د شریعت غ حکم پای کې بدل وي نو عوارض بیا په دوه قسم دي بعضی چې دي نو هغه هغه دي چې پای کې د انسان اختیار نشتا هغه ته سماوي وي یا قدرتي وي او بعضې هغه دي چې هغه د انسان په خپل اختیار کې دي چې د ځان ته هغه عارض په خپله د ځان ته راولي لکه سماوي چې کوم عوارض دي قدرتي چې کوم عوارض دي چې هغه انسان دغه په اختیار کې نه مثلا یو سړی لیونی شو جنون په هغه باندې راغی دارنګ یو تن د هغه عقل کې فتور راغی عقل یې لاړ زایل شو او یا یا یو سړی نه هیرا هیرا چې د دا اوس قدرتی ده هیرا راشي او یا یو سړی خو اودشي ستړی شي په د باندې خوب غالب شي نو په دې کې د د اختیار نشته او یا مثلا یو سړی بیوش شي او د کېدل یا بیوشي خدارنګه مرض دا اوس قدرتی دی انسان باندې راځي اگر چې په ظاهر باندې سبب معلوم وي خو انسان یې رکاول نشي او دارنګ مرګ نو دا شپږ اسباب دي جنون فطور العقل نسیان دارنګ نوم او اغما مرض او موت دا شپږ سماوي عوارض دي او بعضی هغه دي چې هغه انسان په خپل قائمول شي هغه ته اکتسابي عوارض وي یو داغې نه جهل دی ځکه جهالت یو سړی په خپل ځای لکول شي دارنګ خطا خطا دا دا چې ته مثلا یو کارو کی لیکن په غفیل کې ته خطا شي مثلا تا د روجې په حالت کې خلی ته دی وبو واچولې او اچانک هغه وبا غتیر شو نو دا خلی ته دا وبا چول دا خوستا اختیار کې وا مزمزه ستا اختیار کې وا لیکن اوس هغه وبو هغه ستا تیر شوي په خطا سره نو دې ته خطا وي قدارنګ په اکتسابي عوارضو کې لکه ټوکه ده مزاق دی او یا یو سړی بی وقوفه دی نشه ده اکراه دی نو دا ټول دا پاغه اقتصابي عوارضو کې دا راځي منګ چې بکلا منګ ته زمونږ استادو نو به به ویلی چې په لها ما کسبت کی داسې صرف د د دې موضوع او د دې عنوان او د دې اقسام د یادولو د پاره نو ویل به چې علیها مکتسبت کی په دې کې هغه اکتسابي عوارض چې کوم د انسان په خپل وس کې دي بس هغه ځان ته یاد ساتۍ او په لها ما کسبت کې هغه فطري او قدرتي چې کوم عوارض دي نو یې دغه په کې ځان ته یاد ساتۍ نو به به ویلي چې دا بل جمله کې د دې مثال دی ربنا لا تواخذنا ان نسینا نو نسیان چې دی لکه داغه د سماوي او د قدرتي او د فطري عوارض داغي مثال دی او اخطأنا او دا خطا چې دنو داغه د اکتسابي عوارضو داغي مثال دی نو یعنی موږ د نن کم از کم شل کاله مخکې دا ویلې دي لیکن ننم هغه خبره یاد ده ځکه وجه دا ده چې په داسې مثال سره موږ به پوهه کولو نو باب الصائم اذا اکل او شرب ناسيا روجدار کله چی د خوراکو کی یا سکاکو کی ناسین په هیر بانی نو آیا په دې روجه ماتیږي نو په دې روجه هغه نه ماتیږي اوس دې سره نور مسائلم ذکر کوي وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح اغه ذکر کوي ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا باس به الا لم يملك خ استنثار دا دو الفاظ دا مخ کې منګه پاودس کې بار بار ویلي دي چې دو الفاظ راځي یو د استنشاق او یو د استنثار استنشاق دی ته وی چې اول استنشاق وی یو سړی پوزي تاول وبا چي هغه وب هغه پوزه کې راکاږي او استنثار بیا پوزه سړولو ته ویل کیږي پوزه پاکولو ته ویل کیږي نو عطا ابن ابي رباح اغوي ان استنثر عطا ابن ابي رباح وي ان استنثر کچرته یو سړی د پوزا سونی پوزا پاکي فدخل الماء في حلقه او اوبه د د حلق ته غیر ارادي تور باندې هغه دن نشوي یعنی خطا دن نشوي نو لا باس به نو په د باندې هیڅ باک نشته یعنی جایز دی خ ان لم یملک په نورو نسخو کې راځي ان لم یملک رده کچرته دی قدرت لري دا غوبو په غرزولو باندې دا غوبو په واپس کولو او پر اگرزولو که یو سړی قادر نه نو خیر دی که خطاً د د حلق ته اوبه لاړې او د د اوبه تیرې شوي نو په دې باندې د د روجا هغه نه ماتیږي خو دلته استنثار ذکر کړی دی حالانکه استنثار نه مخ کی استنشاق هغه وي ځکه په پوز سړولو کې عام طور باندې اوبه هغه نه دن کیږي نو د عطا ابن ابي رباح مراد دا دی چې یو سړی پوز کې اوبه واچي پوزه پاکوي او په دې دوران کې د ده اوبه چې دی د ده حلق ته لاړې نو په ده باندې باک نشته یعنی جایز دی د ده دپاره که چرته دی مالک نه وي او دی قادر نه د هغې په په واپس کولو او د هغې په راګرځولو باندې ان لم یملک رده که چرته دی مالک او قادر نه وي د هغې په په راګرځولو باندې خا نو پدی کې دا د خطا حکم دی نو خطا چې دی نو پدی کې یو تن چې هغه قصدن یو فعل کی لیکن په هغه فعل کې داغي په انجام کې خطا شي نو خطا دا د نسیان نه چه په خطا بانی روژه نه ماتیږی نو چه د یو سړی نه مکمل روژه هیره ده نو په هغه صورت کی خو په طریق اولا سره نه ماتیږی یعنی په دی کی په دی طریقه بانی د دی قول نه استدلال کوي وقال الحسن او حسن بصری وی چه ان دخل حلقه الذباب فلا شیء علی کچرته دن نشی د حلق ته د مری ته الذباب مچ دننه شي ماشې دننه شي نو فلا شیء علی نو په د باندې هیڅ شی نشتا ځکه چې دا خو غیر ارادي تور باندې او دا د سیده لکه مثلا د اقرا غونتی صورت ته اقرا صورت ته ځکه چې په دې کې انسان مجبور دی چې انسان غیر ارادي تور باندې یو شی اغستا مری ته دن نشي ان دخل حلقه هو الذباب که چرته دن نشي د دې مری ته مچ یا ماشه نو په د باندې شي نشتا د غرنګ دا حکم دا د لوګي دی اوس لوګي انسان یا د کټوي نه سر لري ک یا اچانک په یو ځای کې او د پوزي ته د مری ته لوګي دن نشو نو غیر ارادی طور باندې انسان پای کې مجبور دی وقال الحسن ومجاهد حسن بصری او مجاهد وی ان جامع ناسیا که چرته یو سړی جما وکړه په هیر باندې فلا شی علی نو په د باندې هیڅ شی نشتا هیڅ شی په نشتا مطلب چې روجه ماته نه داو نه په قضا شته او نه په کفاره شته نه په قضا شته او نه په کفاره شته ها البته دا خپدی کې دا وقال عطا ان استنثر دا مسله به مخ کې رام شي په باب نمبر 28 کې چې یو سړی پوزي توبه چي او وبو د حلق ته اغه دن نشوي نو د ترمذی په روایت کې راځي چې وبالغ فی الاستنشاق یو سړی چې د دروجی د حالت نه غیر وي نو په استنشاق کې مبالغه کوا مطلب دا دی چې پوزې ته اوبر اکاګه چې پوزا هغه په او دس کې خصفا شي اگر چې نن خلق پدی سنت باندې عمل نه کوي وبالغ فی الاستنشاق او په پوزه کی په اوبو راښکلو کی مبالغه کوه الا ان تکون صائما هه دا که روژه وی نو د روژی په حالت کی به بیا دا مبالغه دا به نه کی ددی وجه نه احناف وایی که یو سړی د روژی په حالت کی مبالغه کوي په اودس کی یا خوله کې اوبه اچولو کې یا په پوزه کې اوبه اچولو کې او د مبالغه کوي او د د اوبه تیر شوي نو مبالغه چې د مبالغه د وجنه د د بیا روزه ماته ده ځکه چې حدیث منکړی دا شریعت منکړی دا او د پاودس کې مبالغه کوي ها بیل خبره د کدی وسړی نه روزه هیری نو په هیر بانی هغه بیا نشتا او که یو سړی قصدن دا کار کوي چې روزه او تیا ده دا او دې دا دغه کوي نو بیا او د دوه به تیر شوي نو بیا د دروجه هغه ماته ده د دروجه هغه ماته ده خا حدثنا عبدان اخبرنا یزید بن زریع خ احناف چې دینو هغه د خا دا مسله به خیر مخ کرام شي دا مسله به مخ کرام شي او خا احناف چې دینو هغه د دروجی او د روجی او د مونز په منځ کې هغه فرق کوي په نسیان کې او هغه دا وی چې مثلا کې یو سړی په هیر باندې په مونږ کې خبره وکړي نو د د مونږ هغه فاسد دی ها البته که پروژه کې د په هیر باندې خوراک وکړي یا وبوس کلی نو د ده روژه هغه نه ماتیږي د هغې وجه څه د هغې د هغې علت ذکر کوي چې مونځ په دې کې انسان داسې هيئت جوړ کړي دی هيئت مذکره او توي د پکې داسې هيئت جوړ کړي دی چې د منځ د هيئت او د حالت د عادت د منځ را یادې نو د دې وجنه انسان پکې غافل نشي او درې دی چې تا نه پای کې هیر راشي نو که په په مونږ کې کته په هیر باندې خبرې مو کې مونږ د مات ته بل دا چې د مونږ وخت هغه یعنی کم دی د روزي په نسبت باندې د دې وجه نه پای کې مونږ فاسد دی مونږ د مات ته اثرینو به بیا کې او هر چې روزه ده نو د روزي چې کوم حالت ته نو هغه لکه هيئت مذکره نه دی د سی یو شی نشتا چې انسان هغه وي چې یاره ما سره مثلا دا شی دی او د دې د وجې نه تا ته روژه یادی بعض اوقات د انسان نه هیر شي او به خصوصا په رمضان کې چې کله ابتدایي روجي وي نو او یو سړی په ابتدا کې اکثره په پهیر باندې د روجي د ماتېدو امکان ډيري نو د روجي هغه حالت هغه مذکر نه دی نو د دې وجنه او بل دا چې هغه اوګد دی نو دی وجه نه کوي سړی پای کې په هیر باندې خوراک او اسکا کو کی نو پای کې روجا هغه نه د ماتا باب سوا کې رتب ولیابس للصائم په 25م نمبر باب کې امام بخاری دا مسله د په هغه ځای کې تردن ذکر کړي وا او په دې ځای کې خ اصالتن ذکر کوي یعنی مستقل باب پر راوړي په هغه ځای کې د ابن سیرین قول ذکر کړیو چې لا باس بالسواک الرطب چې په هغه لوند مسواک باندې باک نشتا هغه استعمالول هغه جایز دي دراصل امام بخاری دلته دا باب مستقل په دې باندې راوړي چې د بعضی علماو لکه د امام شعبی دا غلوی تابعی دارنګ د امام مالک رحمه الله داغي قول دا دی چې یو سړی داسي یو تازه مسواک وی چې پای کې خوند ډیری شین مسواکی چې هغه بالکل تازه په تازي مطلب وچ نه نو داغي استعمالول هغه مکروه دی او خصوصا هغه په آخر النهار کې یعنی د دورزی پرستنی ټیم کې یعنی د غرمې نه بعد استعمالول هغه دا وی چې دا مکروه دی ترمذی کې پوره په دې باندې بحث ته امام ترمذي باب راوړي په حدیث نمبر 725 او داغه د لاندې د علماو د اقوال ذکر کوي خ امام بخاری وی چې نه باب سواک الرطب والیابس للصائم یعنی جایز دی اغشین مسواک د روزدار د پاره ولیابس او وچ مسواک د روزدار د پاره دوانه استعمالول اغه جایز دی ويذكر عن عامر ابن ربيعه قالت دا روایت په ترمذی او په ابو داود کې دا راغلی دی ويذكر عن عامر ابن ربيعه او دا روایت د عامر ابن ربيعه نه هغه ذکر کولی شي چې هغه وایي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاكو چې ما د الله پیغمبر ولید یستاکو چې هغه مسواک وه او هو صائم په داسې حال کې چې هغه روزه وو ما لا احسی او اعد او مات او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک وو او په دروجی په حالت کې د پیغمبر دا مسواک کول دا ما دومره زله لیدلې دی ما لا احسی چې زی شمارل نه شما او اعد د احسی او د اعد یو معنا ده چې ما ته دا غي شمار نه دی معلوم یعنی دومره ډیر زلما د الله پیغمبر د روجې په حالت کې ما په مسواک کولو باندې لیدلې دی او صحابي یعنی دغه فرق نه کوي امام بخاری بیا د دین مخ ګرستو استدلال کوي ولم يخص الصائم من غیره نو خاپدی کې اوس پیغمبر مسواک کړي د روزي په حالت کې پدی کې یعنی د شین مسواک او دارنګ د د وچ مسواک صحابي په کې داغي فرق نه دی کړي چې یره وش مسواک وو او شین مسواک هغه نه وو وقال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم دا ابو هريره روایت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا دی لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء کچرتا لولا ان اشق على امتي کچرتا ما سختی کچرتا دا ير نه وي چي زه په مشقت کي واچوم او زه سختی وکم په خپل امت بانی یعنی که چرته په امت بانی د مشقت د دی ير را سره نه وی چي هغه په مشقت کي واقع شي نو لامرتهم بالسواک عند كل وضوء ما بدی ته د مسواک حکم د هر او د سره کړي وي په نورو روایتو کې راځي عند کل صلات یعنی د اودس د پاره محدثین وی چې مسواک دوره اهم دی چې نبی له صلوات والسلام د اودس د پاره چې اودس کې نو دې سره خامخا ته مسواک کوا او بیا چې کله عند کل صلات نو بعضې وایي چې لکه مطلب یې یو دی چې ته مونځ ته ودرېږي د مونځ نه مخکې اودس دی او د اودس سره به ته مسواک کې او یا دا چې د اودس د پاره ځان له مسواک او به چې مونږ ته به ودرېدو دا غي د پاره ځان له مسواک به کو نو د پیغمبر امر دا د وجوب د پاره خو د مشقت د وجنه هغه حکم نه دی کړی اشاره ده د مسواک فضیلت ته نو اوس په دي کي بيا امام بخاري دا وي ښه ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد او دا روايت دا د لامرتهم بالسواک والا دا روايت کړي شوی د جابر نه او د زيد بن خالد جوهني نه عن النبي صلی الله علیه وسلم چې اې د الله د پیغمبر نه دا روایت کوي خ امام بخاری وی ولم يخص الصائم من غیره او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې کې د صائم او د غیر صائم داغي تخصیص نه دی کړي چې دا چې په یو سړی چې غیر روزدار وي نو غیر روزدار هغه به مسواک کوي په اودس کې یا مونږ ته چودريږي او چې کوم روزدار دی نو هغه به په اودس کې مسواک نه کوي نو امام بخاری وایي چې په دې کې نه د د وچ او د شین مسواک د هغې تازه مسواک نه د هغې فرق شته او نه پکې د صایم او د غیر صایم څه فرق شته بلکې دواړه کولی شي نو استدلال د دې نه وکړه وقالت عائشه عن النبي صلی الله علیه وسلم او د ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت ته چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه روایت کړي چې السواک مطهره للفم مسواک چې دین او دا د خلی د پاکولو سبب دی مطهره خ اسم اعلی دا مسواک دا سبب دی د پاکوالی للفم د خلی د پاره مرضات للرب او دا سبب دی د رضا للرب د رب د پاره یعنی پدی کی اشاره دیتا چې پدی کی پیغمبر دانه دی ویلی خه هر چی په خوله کی هغه کومه بدبوی وغیره لکه هغه راځی لکه امام شعبی یا امام مالک چی هغه دا وی چې په آخر النهار کی د دې مسواک کول چی دی لکه دا مکروه دی موږ مخکې د دې هغه وجه ذکر کړی و چې د دې هغه بدبوی دا الله ته د د مشکو دا خوشبوئی نه زیات خوخته نو اصل کې لکه دغه بدبويي چې ده نو دا لکه د خولې نه نه ده چې یو سړی خوله نه پاکوي بلکې دا خو د معدې نه راځي نو د معدې د وجې نه په خوله کې هغه وږم وي نو د دې وجې نه لکه که ته مسواک د روجې په حالت کې هم وې په هغه روستني ټیم کې هم وې هم به لکه ستا د خولې نه ټیک تا وږم کې به لږ فرق راشي خو بیا به هم هغه وږم هغه ستا په خوله کې وي ځکه چې هغه د معدې نه راځي او مسواک چې دی لکه دا خو د خلی د پاکولو سبب دی او د د رب د رضا کولو دا غي ذریعہ ده نو دی وجنه په پدی کې دا نشتا د مسواک دا فرق نشته چې وچ مسواک یو سړی والی شي او کم چې لون مسواک ته غنه شي والی وقال عطاء وقتاده او د عطاء ابن ابي رباح او د قتاده دای قول دادی چې یبتلع ريقه د خپل لاړې هم تیرول شي مثلا یو سړی مسواک کوي نو خامخه د مسواک هغه خوند هغه د په خوله کې هغه راشي نو ټیک تا د په خوله کې توکانی هغه جمع شي د هغه توکي وی غورځي خو بیا هم د انسان په خوله کې د مسواک چې کومه غذایخه ده هغه خوند هغه پاتې شي نو کدی دوران کې د خپل لاړې تیری کې نو پاغي بانی روزه نه ماتيږي او څه نقصان نه کوي حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد عن حمران دا غ روایت ته چې مخ کی د او دس په باب کی او کم چی اغه تحیت الوضو بار بار دا روایت دا به تیری ده د عثمان رضی الله تعالی عنہ د غلام نه د حمران نه دا روایت ته عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا حضرت عثمان می ولید چې هغه او د سوک او هغه په دوانو لاسونو باندې درې ځله اوبو هغه واړولې ابتدا کی ثم مضمضه او بیا هغه خله کې اوبو واچولې واستنثر او بیا پوزه پاک کړه ثم غسل وجهه ثلاثا او بیا مخ درې ځله هغه ووینځه ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا او بیا خیلاس هغه د سنگلو سره درې ځله هغه ووینځه او بیا وینځه غس لاس تر د سنگلو سره ثلاثا درې ځله هغه ووینځه ثم مسح براسه او بیا د خپل سر مسح وکړه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا او بیا خپل خې خپا هغه درې ځله ووینځله او بیا یې ګسه خپا هغه درې ځله ووینځله ثم قال به حضرت عثمان هغه ویلی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله پیغمبر ولید چې توضأ اغي او دس کړیو نحو وضوء هذا پشان د او دس زما باندې هاذا چې هغه دادې نو امام بخاری اصل کې اوس د مخ کې الفاظو نه استدلال کوي او ثم قال او بیا نبی له صلوات و سلام فرمایل چې من توزع وضوء هذا چا چې او د سوک وضوء هذا پشان د او د زما باندې هذا چې هغه دادې چې وسړې پای کې خو کامل او د سوکي او خو پورا او د سوکي اهتمام سره ثم يصلي رکعتين او بیا دې دوه رکعته لمونځ تحیة الوضوء وکړي لا يحدث نفسه فيهما بشيء لا يحدث نفسه او خیال رانشي د د په دې زړه کې فيهما فيهما بشيء او خیال رانشي د د په دې زړه کې فيهما په دې دوو رکعاتو مونږ کې بشيء هیڅ قسمه یعنی د ده په زړه کی هیڅ قسمه خیال هغه رانشی او دی ښه پوره په توجه سره دا دوه رکعاته مونځ کی او ډیر په خشوع او په خضوع سره دا دوه رکعاته مونځ کی اولی او دس خو وک او بیا دی په دی دوه رکعاته مونځ په دوران کی دی اخوا دی خو خیالونه کی زړه ته داسې خیالات رانه ولی او ډیر په توجه سره دی دا دوه رکعته مونځ وکړي غفر له ما تقدم من ذنبه نو ده ته به وبخښل شي هغه ګناهونه چې هغه ده مخکې تیر کړ مخکې تیر شوي دي اوس په دې روایت کې د اودس ذکر هغه نه دی راغلی خو په دې روایت کې د مزمزي په خله کې د اوبو اچولو دارنګي د استنثار د د پوزه کې د وبو اچولو د دې ذکر راغلي دي او بیا د الله د پیغمبر دا الفاظ چې من توزع وضوء هذا چا چې او د سوک په شان د او د زما باندې هذا چې هغه دادې نو د دینه مراد څه دی د دې نه مراد هغه دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه به په اودس کې مسواک به خامخا وخه د پیغمبر هغه وضو نو پای کې مسواک هغه خامخا او ځکه چې حکم یې کړیو چې لامرتهم بالسواک عند كل وضوء که د امت باندې د مشقت یره نه وینو ما باغی ته د مسواک کولو د هر او د سره د هر مون سره حکم کړي وي نو چې پیغمبر امت ته دا حکم کوي نو د پیغمبر او دس هغه به د مسواک ناغه خالی نو امام بخاری په دې کې دغه خبرې ته اشاره کوي باب قول النبي صلی الله علیه وسلم اذا توزع کله چې یو تن هغه او دس کوي فلیستنشق بمن خریه الماء منخر دا د سپیګمی ته وي کله چې یو تن او دس کوي نو پکار دا ده چې واچي په پوزه کی استنشاق وکي یعنی دی راخ کی بمنخره په دی خپل سمیګمه کی په دی خپل پوزه کی الماء اوبه ځکه په اودس کې به ته خامخه پوزې ته اوبه چي ولم یمیز بین الصائم وغیره خا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرق نه دی کړی د صائم او د غیر صائم په منځ کې چې روژه دار هغه به په روژه کې په اودس کې په پوزه کې اوبه اچوي غیر روژه دار به اچوي او روژه دار هغه له په اودس کې پوزه کې اوبه اچول هغه نشتا نو دا جواز لري په دی باندې چې په روژه کې خه اصل کې خلو او پوزه داسې شی دی چې دا د انسان په ظاهر په ظاهر کې هم راضي او د انسان په باطن کې هم راضي ظاهر کې داسې راځي چې مثلا ته دی ته اوبه چولې شي نو ظاهر زکه دی چې تو ته د بهر نه یو شی اچي قابل طرف ته باطن زکه دی اوس مثلا په دې خله کې لاړې پیدا کیږي نو کاغه لاړې انسان تیری کی نو د لاړو په تیریدو باندې روزه نه ماتیږي داغي وجه صدا ځکه چې دا لاړی دا د بهر نه راغلی نه دی نو پدای کی شریعت دا د انسان د باطن نه ګرځولې دي او د روجې د پاره دا د چې ته یو شی د بهر نه تیر کی نو دا ظاهر هم دی او د باطن عیسی هم دا نو پدې کې په استنشاق باندې د داغي د جواز دلالت کوي چې په په حالت د روزه کې ته استنشاق کولې شي په پوزه کې ها په حدیث دا غ ترمذی کې چې کوم من راغلی دا الا ان تكون صائما وبالغ مبالغه چې دا نو هغه ته نشي کولې ځکه ته مبالغه کې نو دا غي د وجه ناغه به ته قصدن کې نو د هغې د وجې نه که ستا بیا اوبه تیرې شي نو د د علماو په نسبانه د احنافو په نسبانه بیا روجه ماتیږي وقال الحسن سباز نور مسلم ذکر کوي وقال الحسن حسن بصري وی لا باس بالسعوت سعوت په پوزه کې دوی چولو ته وی لا باس بالسعوت للصائم باک نشتا په پوزه کې د دوی د اچولو لصائم د روجدار د پاره کله کله دی وسړي یا په پوزه کې مثلا زخم وي یا پوزه داغه داسې اوچیږي او یا په پوزه کې اسی غندې جمع کیږي نو باک نشته به سعودي په پوزه کې د دوی چولو د صائم د پاره خو شرط دادې الم یسل الی حلقه چې اون رسیږي د د حلق ته ځکه د پوزې نه حلق ته لار ده او چې حلق ته لاړي نو حلق ډاریک به میدی ته ځي نو شرط دا دی چې د د حلق ته هغه دوی هغه اون رسیږي ځکه که حلق ته لاړ نو به میدی ته لاندې کوز شي نو به روزه ماتيږي دارنګ ويک تحل او باک نشته چې یو سړی په حال د روزدار هغه پسترګو کې رانجه واچي ځکه چې د رنجو هغه اثر هغه معدې ته ټیک تک د داسې د د انسان د د چمړې په دي سورو کې کپدی ذریعہ باندې لکه لاړی شي پروا نشته اوس مثلا یو سړی په حالت د روزه کې دی ولامبي نو حالانکه د دغه بدن ته اوبه د د پدی د چمړې په دې سورو کې کوم ته چې مسام وایي په دې مساماتو کې لکه هغه دننه شي د دې وجه نه انسان تازه محسوسوي او د ده یو قسم له هغه چې کوم ډېره تند وي هغه هم ماته شي نو په مسام باندې چې ستا بدن هغه اوبه راکاږي نو پای سره روژه نه ماتیږي ها که یو سړی پوزه کی په خوله کی په دی غاړه باندې لکه وبدن نکې نو په دې سره بیا روزه ماتيږي چې هغه ډایرکټ ستا معدې ته ځي او خېټې ته دي ځي وقال عطا او عطا ابن ابي رباح وي ان تمزمزا کچرته یو سړی خله کې وبو واچي او ثم افرغا ما فی فیه د دویم فیه نه مراد د داخله ده او بیا د توی کی هغه وبو فی فیه چې د په خله کې دي خله کې وبا چولې وي او بیا هغه وبو هغه توی کړي چې دې لاړې تیری کی وما او هغه څه تیر کی وماذا او هغه څه تیر کی بقیه فی فیه چې هغه باقی پاتې شي او یا هغه اوبه تیری کی چې هغه باقی پاتې شي د د په دی خله کی ځکه خامخا چې انسان د خلی ته وبو واچولې او هغه وبو یې هغه توی کړي نو د د په خله کې د د خپل لاړې پاتې شوي او دا غ وبو سنه س اثر هغه یخواله هغه د په خله کې پاتې شو نو عطا ابن ابي رباح وی چې لکه دا لاړې تیرول او په دغه لاړو کې دا د وبو دا لګ ملاوت په لاړو کې دا د وبو دا لګ یخواله یا بعضی داسې ګوند به وو نن په دې وخت کې خو جاوله لکه د د ببل په شکل کې یا لکه مثلا ته چې اکثره په د شاتو هغه دغه وګوري جاوله وګوري نو لکه داسي بازي ونو پورې بجاولې وي نو په دې ځای کې دا خود د هغه زماني په جاوله کې او د دې زماني په جاوله کې فرق دی جاوله هغه شی چې انساني جوي خود هغه زمانی هغه جاولا دلته مسله دا غي متعلق ذکر کوي چې پای کې خون نه د دې زمانی که مثلا ببل دی یا بل داسي او جاولا دا نو هغه رته چینی دا پای کې خو لکه خون دی ذایقه دا نو په دې سره خو خامخارو جماعتيږي مراد د دې نه لکه هغه جاوله ده که یو سړی خولې ته واچي او پای کې هیڅ قسمه خوند نشته او یو سړی لکه هغه سي جول کوي نو د دې په جولو باندې که که مثلا ستاغه چې کوم لاړې دي هغه تیریږي په دې سره خخو لکه دلته دا وی چې خدا د چې انسان داونه کی خو که بل فرض د یو سړي خلی ته داسې جاو لوا چول چې پای کې خوند نشتا انسان یې سي جوی نو په دې باندې روجا هغه نه ماتيږي نو عطا ابن ابي رباح وی ولا يمزغو العلکا مضغه دا جولو ته وی د دې وجنه مزغه چې دنو کرپندی ته وی او مضغه دا جولو ته ویل کیږي ولا يمضغو او جول دینه کوي العلکا د جاولی لا اقول نو عطا ابن ابي رباح وی چې زدا نه ویم چې انه یفطر چې دا روزه ماتي ولکن ينها عنه لیکن د دین با من کول کول شي من کول به کول شي ځکه چې ته د روزي په حالت کې دا کې نو خلک به پتا باندې بدګماني کوي چې د روزي په حالت کې خلق وځي او دارنګ خوراک کوي اوبه دننه شوي حلقه د ده د حلق ته نو لا بأس نو هیڅ باک نشته یعنی جایز دی د ده پاره لانه لم یملک ځکه چې دی د هغې پر راګرځولو باندې قادر نه دی چې دوباره هغه را واپس کی زه ان شاء الله دا نوري مسلې دي په رمضان کې جماع کول نو زه دا د درې بابونه دي او د دې روایت نه کافی مسلیم لکه هغه روزي دا وز ان شاء الله بل درس کې بیا وایو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین